ظلم وضع شيء في غير موضعه ته ویل شي هر اچار چې هغه بې زویه وي که نه په خپله موقع باندې نه وي د خپل زوی باندې نه وي دې ته ظلم ویل شي دې وجه نه په هر ګناه باندې ظلم اطلاق کېږي هر ګناه هغه ظلم ده ځکه چې کړل یې یا که نه ویل یې ناجیز وي شریعت اجازات نه ورکوي په ټولو شاوجا کې اوچت ظلم هغه شرک ته الفصل الاول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي سم قال الظلم ظلمات يوم القيامه نبي سم فرمای الظلم ظلمات يوم القيامه ظلم بيدا به تیاری وي د قیامت پورې زبونه ظلم بيدا به تیاری په شک شوی د قیامت پورې زبونه لکه نیک اعمال ابر نووي ظلم هغه په تیارې دي قیامت پر باندې یا د هر سړي ظلم دیګه سړي دیګه سړي دیګه سړي کنه به جمع شلو یا به جهاتی نه به کنه زیوت پی مختباوت وی تیارې وی شي تر ته بیا تیارې وی کین تر ته بیا تیارې وی کنه بدا یو ظلم شو کنه خو ډیره ته یو تیارې شو به ډیره تیارې شو ظلم دا به تیارې وی قیامت پر باندې وعلى بموسى قال قال سم ان لا يمري ظالما املا يوم الاملا الله پاک دین ورکوي الله پاک مولت ورکوي ظالم ته هیڅ چې ظلم کو به پرودیا شورن نه درسي یو ظلم کو بیا ظلم کو بیا ظلم کو کنه دای په ظلم مو دې کنه ا مختار شي ریده شي خوان ورکو کنه رد سره جوړ شي کنه حتى اذا اخذه او تجر نسيه بلم يفلته بلا پکې بنره پرېږدي نه کنه بیا خلوصوی نه افلاطه کې ته ویل شي چې د لیم نه مرغی خلوص شي کنه هغه ډیره تیزه درې می کنه الله په باندې خلوصوی نه کنه بدا وتل نه شي ثم کرادنا بعد نبی سم بتور استشهاد د یاد تر کړو وكذلك اخذ ربك د هرنګ نیول وی دراب دته اذا اخذ القران چې کلا به کړو کومین نسی به داسه نو سکنه چې به سک بچکی شي نه کنه به ټول تباشي ويا ظالم تر حال وي چې ظالمون وي کړی ولا وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر نبي صلى الله عليه وسلم چې کله په وادي حجر تر دلو د شام په لیار بو د مدینه د چې شام ته په لیار شي دا کنه کلر شي دا لګاډو سي په دې شي کنه کوم سمود ابود وو حجر ا د وادي نوم د لګاډو لکه د مې څه چې چې دو کنه دې دا وادي وته ویل شي پاشي کړه دا حجر په وادي باندې تبوک ته تلو قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكون باكين نبي سم مرګري ته چې تاسو ما ورنوي سکنه ا دې کړې دې حق ته چې په خپل نفس زلمی نه کړی وي دا کوم کله سمود مګر په داسې چې تاسو ژړې دین کې وسته کنه ژړو په خلاص کنه په تیرې وسته ان تصيبكم ما اصابهم چې تو سه ونه رسېږي کنه هغه عذاب چې کوم دی ته رسېدلی ده دا د عبرت زوی ده او د نصحت زوی ده که نه دو ته که نه کوم بشپړ کوم تبا شوه ده که نه دا که تو سه په درې کنه په ډور سره په ترشته او که نه په ډور سره په ترشته ثم كن عراسو دنا بعد نبي سم په سار باندې پټکای وچه ولو که نه او سترګې کنه پټه کړې چې دورې د وطن شته لیکنه واسرع سیره او ما سوی کړم مزال یې بیړنی کو تست پراون شو یا ثم کنه دینه بعد ساری ټیټ کړو کنه نبی سم کنه وطن دې رکو ته ټیټ سره ول شو کنه حتی چې تا دې وادي چې په وادي بده پیر شو وانا به هدا کار کار سم من کار ته مزدمتن لاخیه کیم سرای چې دې پر کنه بیم صفی وی خپل ورې سره چکړی وی نه حقي وي د خپل ورېر سره من عرضه او شيء اغي ذات نه يبل شوي کړ اغي ذات یې کړ خراب کړی وي یا یې کنه مولي خراب کړی وي فليتحلله منه اليوم به دا مافت کو په دبو نه ادن نن ورل فليتحلله کنه زوت د حلل کو ادن نن ورل کنه مفيده به وګوري یا د حق ته ورسوي قبل ان لا يكون دينار ولا درهم په دې نه مخشه مخشه چې نه به دینار وي په ورځ باندې نه به درهم وي چې په دینار په درهم یې پیر پرې کې بلکې ان کان له عمل صالح کچېره دیګه ظالم نیک عمل وي او خزا منه بقدر مظلمته هر وخت به شي دنه نیک عمل پانداز دی کنه نه حقې دي دا وا به مظلوم ته ورکول شي و ان لم يكن له حسنات نو کدنه کې نه وي چې پای پیر پرې شي به خزا من سیئات صاحبه ا د ملګری نه به کنه اصلي اتر خصم شي په حمله لري کنه ابي په دبن ور ګل کېږي کنه هغه په دبن ور ګل کېږي جواب بخاري او دا غي آیات سره منافینه کې ولا تذرو والا تندر اخرى ابل ګنا به کنه هغه یو نفس په بل ګنا نه بور کوي کنه دا هي بل ګنا بور کړو ابل ګنا کنه بور کړو خو سبب یې دای دا کنه ځکه چې دل کنه ظلم سره کړه ا د ظلم ا ظلم ا د چار و چې د ظلم کو په دنیا شي به حقیر سره کړی و نه حقیر سره کړی و عزت خراب کړو و یا کنه سیرت ته ونر سولا دا دولت ته وسو کنه هغه سبب شو کچ هغه هغه که د نه کیشتان چې پای پیر شي کنه ګنیا په مندر شي نه دا کنه خپل لو سکری عمل ده کنه جوتای نه کچ د احسان نه کړی و ای ګنا د په سر باندې بور شي به سزا ورلاسنو وانو ان رسم کاله اته درونه مل مفلس تو سا پاته شتا چې غریب چاته ویل شي قال المفلس فينا من لا درهم المتاع مفلس مشه کې چاته ویل شي سره درهم نیوي سره سامان نیوي فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه غریب سای موږ مشه هغه سکته چې قیامت پر باندې کنه رجا به مل به وری رجا به وری زکوت به وری دا به ټول په دنیا کې غریب به دته ویل شي چې په قیامت شي سره پوت نه شي کنه خو ری به دې په دنیا شو کړی ویل مدینه عاش شته سره کنه اځه کا عاش وینا کنه په پیرې شو نه وړل وانو قال قادر سم لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه مجهوله لا تؤدن ولا تؤدن الحقوق هم خبر د حقوق پر کول شي ا د کونډې نه به کنه حق وخستل شي کنه او څه دغه دغه سکرول نه کنه کونډې ته ا به تعذيب نه وي غزو به نه وي راو مسلم ان را دنیا ته به دا کنه تنبیه ورکې وکړي چې نن د عدل ورې دوه کنه څه کا پوته کېږي نه کنه هر څه ته خپل خپل حق رسېږي چې چې ظلم کړه ا مظلوم ته به کنه ظلم نه حق وخستل شي وذكر حديث جابر اتقوا ظلم في باب الانفاق الفصل الثاني حذيفه قال كالسم لا تكون اما اما ما جريستا لا تكون امها تابعين ما جريستا كنا اما من تابعين انا انا مع فلان مكان مخوز انا مع فلان انا مع فلان د خپل نفس نه کارور کې شته د خپل نفس باندې ما مري څه کنه ان احسن الناس که حال کې شاکر ان تخسرو چې تاسو بیا شوي سره کې څه وای نه څو کدی باب کړ فلا ته مو ته ظلم سره کې څه بلکې تاسو هغه فوت کې څه وان معاویه رضی الله عنه كتب الى عائشه ان اكتب ان اكتب الي كتابا تسني فيه موت سكادر وليكا چا چې وپلټله چا چې غوښتله د خدای په رضامندي په غوسه د خلک شي خلک خو به تابع کېدل خو الله په خوا باندې روزي کېدل که نه دوی چې چلو که نه خلک ته به تابع شي که نه خلک ته نه راشي که نه خو چې الله په کرنا روزي شي کفاه له مؤونه الناس الله به د باشي د خلک د تکلیف نه الله په خلک دته نور ورسوي که نه و دې ته مشکات ته خلک مشکات ولا په باشي ومن التمس رضا الناس بسخط الله او چا چې وګښتله د خلک رضامندي د خدای په غوسه شي خدای په دې باندې نرزه کتلو کړ خو چې خلک خوشحال شي وکله الله الى الناس الله به د خلک ته حواله کو و دا خپل خلق پور چې ګېږي که نه هغه سم به نه مري چې د مصر کړه شګړه کوي که نه و دا خلق که نه دا به سره شي کوي وسلام علیکم دا د تودي ولا سلام دا بل که نه به کله کله داسې چاره وکړو چې کنه هغه نه جیل چاره وي کنه خو خلکو ته غړن کو چې کنه خلک نه خپه کوم والا په بده خپه کېږي کنه داسې ته کو چې کنه الله په بشیر لوړ شي کنه خو چې خلک نه فایده خپه نه شي فایده نه درشي راو ترمذي الفصل الثالث عن ابن مسكان لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبس إيمانا بظلم دا یې ته رسو کړ چې آ قسم چې ایمان یې وړه ده او خپل ایمان ته ظلم نه ورګټ کړه ظلم خو ګناه ته ویل شو بشک ذلک لا صابر شو دا یې په سبب کلام و ذکر شاک کو لګیدو سخت کو لګیدو چې دوی ته خو د کامیاب خلک اګنه د کامیابی د پر نجات ته پر داغه شرط چې ایمان ته ظلم نه ورګټ کړه یا رسول الله ایو لم یظلم نفسه په مشا کا سیکتا چې خپل ځون سره ظلم نیوی کړه ګناه نیوی کړه ولا خدا شرط الله ان جات پر فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس ذلك ليس ذاك دان مراد چې کوم توسته کنه خیال دې راغله دا ګناه هر ګناه نه مراد انما هو شرک او دې ظلم نه شرک مراد ده علم تسمو توس نور وشته قول لقمان لابنه ا لقمان خبره چې زیته کو کنه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم شرک ظلم عظیم ده نه د قرآن تفسیر په قرآن پاک سره وته وکنه چې دوی ته ظلم نه هغه شرک مراد لکه بل دي کا چې د شرک معنا بده ولا ده کنه انا مراد ده وفي روایت نه سکا وا کما تو ظنون دا یا داسره کته چې خیال کیسه انما هو کما قال لقمان ابن هی ا د ظلم نه امر عبد الله کسان لکمان چې سیته ویلی کنه ا دې کا شي کې ظلم ته نه مولا و وعن ابي امام الاسلام قال من شر الناس منزلت من قيامه عبد بترين فخال كشي كمنزله مرتبه پر قیمت پر بني اغا سکتا اذهب اخرته بالدنيا غيره چې خپل اخرات یې ختم کړی ا بدنیا په دنیا باندې ا ب ت ت دنیا بچ کوي دنیا به ته ګټي او خپل خیرات یې ته برباد کړه ده کنه دا بدترین انسان ده لکه د حکیمون ججون کنه مقدمه فیصله ولا کنه کله کله دنیا خو هغه څه ګټي چې څه کوم چې مراد دنیا سره ګټي کنه خو یو طرف باندې رشي و ي ترى بدنا ملكنا زير كوكنا شيء تدا تغاتو تدا باشي كنا اخرت تدا باشي دنيو بيت تدا وغاتي كنا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويحسن الله پاک شرک نه بخشي وديوان لا يتركه الله او بل هغه دفتر دی چې الله پاک فکر هغه پرځي نه ظلم العباد فيما بينهم ظلم د بندګانو په خپل ویل شي چا چې چا کوم سبي حقيقي ولا پاک نه ا قصاص سره ته وخلی حتی یکتسا بعض من بعض قصاص په زنا زنا به قصاص سره وخلی و دیوار لا یب الله به او یو قسم هغه دفتر دی چې لا پکې پروا نه کو کفاشه مفعول ما فی کو نه ظلم نه بعد فی ما بینه ما بین الله ده ظلم نه بندګونه په خپل کنه په میون دي چې په میون د لا پکې ان د لا پکې نه فرمایي چې ونه شي کنه فذاك لله دلا پک ته حوالا دو ان شاء عذبه ان شاء تجاوز وکړه په خوشو عذاب به کو که خوشی کنه تجاوز به کو معاف کو وانا علي قال قال رسول اياك ودعوه المظلوم زور بچتا دي ازور دي مظلومنا وانما يسال حقه مظلوم دلا پک نه خپل حق مطالبه کو وان لا يمن ذا حق حقه ولا پک نه معنی کوي د حق څخه نه خپل حق ایته به حق ور کوي انما چې مظلوم کنه دوا نه کنه خلک پیږي کنه انا به ځکه چې چې خپل حق مطالبه کو هم حال ازور لګیږي وان اوس بن شرابيل انا سمعت يقول من مشى مع ظالم كم ساعه چې لور ظلم سره ليكو يهو کچه اذا مراتل کو د تقویت کو وویل مانو ظالم دی په دې پیژې سزا یې ظالم ده فقط خرج من اسلام چې دا د اسلام نه ووتو کنه په خپل انداز من اسلام نه ووتو وعن ابي هريره انه سمع رجلا يقول ان ظالم لا يزر الى نفسه ظالم ظلم نفسه كما خبز وانت ضرر سوي يسالي كان ده خبر اكرا وقال ابو هريره ابو هريره تو چنا برا دا خبره ما که چې زرم زرم نه مزون تر سي بکه بچه تار سوي بلا را سوي بچه تا ولا حتى الخبار لا تموت في وكرها هزلا لظلم ظالمه حتى كي زوني يكره هغه مري په خپل منظور شي ډنګره ورسه ظلم د ظالم دی واجنه ا ذ ر م ظلم کنه اثر داري چې کنه چریتا کنه سي ایک اثر په ټول فاز وتر مو دی کنه ا ظلم کېږي پر وزګار کنه ظلم د ظلم دی وجه نه کنه پر وزګار کنه دی وطن رحمت باندې کو په مختلف شکل شي کنه برومینا باندې کو بروم شي کنه یبن نبی کنه برومینا باندې شي باندې شي باندې شي کنه پس نه ورشي غلې ورکه شي میوه ورکه شي کنه حتی که چې معروف كل ما عرف من طاعة الله تعالى هر هغه چار چې کنه چې ا د الله په کتوعات بلل شي د الله په کنه عبادت بلل شي کنه اې ته معروف کتل شي كل ما عرفه من طاعت الله تعالى واحسانه دلا پک عبادت تو دلا پک طاعت تا کنه معروف ته ویل شي معروف زکه به دي چې دا په شریعت کې پېژندل شو دا علی دل شو دا مسلمون دا غپېړ چې دا نه کا چار دو او نرو هر نرو چې ته منکر وي ته منکر من آشنا نه جانا مسلمون هغه پېژنې چې دا غي و چار دو دا دا کې دل شي دا کنه دا دې کړو له چار دو نه پېژنې مسلمون ځکه چې پابند پابندي وي او وینا چې کې کو نه ځکه منکر به نه دو ته عمل بل معروف مراد نه نهي عن منکر ده اته غیر شامل ده الفصل الاولى نبي سيد الخدري عن رسم قال من راى منكم منكرا من راى منكم شاجوري دو پتوش منكر بعد شاري ولده چې اخرت کې هغه ناشنا به لري شرط یې کنه فلیغیره بيدی به په لوس ته بدل کو امن کر دا په لوس بدل کو یعنی چې څه کدا بد چار کو په لوس ته ونه وتی چې بد چار ونه ون کو فإن لم يستطيع کچې دغه مخه نه لیدله هغه عاصي چې حکیم صاحب لګیا د کنه فاعل هغه زره ورده ا دې سړي دا چار د باد وګ چې دا خو نرو چار دو کنه ګناه ونه چار دو کنه په خوښه دي نه وذلك اذف الايمان و د انکار و د تغییر بالقلب اذف الايمان دا کم زره خصلت ته په خصلت د ایمان شه د ایمان وچت خصلو دا ده کنه چې سای په لوز باندې معنی کې به دا کنه دا غوچت حاصلت تا چې په ژبه معنی کې کنه او دا بیا کنه د ایمان په حاصلت شي د ایمان په عادت شي کنه ا کمزره حاصلت تا کنه چې په ژبه باندې کنه اله به د باد غنې کنه خلص سره شوی ته ویلا په ژبه کنه خلص سره شوی ته ویلا وذلك عذب خسائل الايمان د ایمان په خصلت شي دا کنه کمزره خصلت ده یا وذلك عذب پر ایمان دا غسلای کنه د کمزري ایمان ولا دا کنه په دې زملا شي د کمزري ایمان ولا د ایمان کمزره ده الا بلا په ځپه تغیر باندې اکتفا کو کنه په خلص نوم یې ټول خلق بدل شو دا کنه و د حد کمزری ایمان ول دا کنه کله ویر خلق کنه اده مل تړی کړل کنه دیندار خلق ډیر و د ملګری ډیر و کنه خدا با کنه سز ګور خو کړه وکړه چې زګور نشي کوي کنه دا کمزری ایمان ول زمرا دو کنه دا زمرا دي تر غلی دو وان نعمان بن بشير قال قال رسول مثل مدهن في حدود الله والوقيفيه مثل قوم مثال و حال دیگه سری چا چشم پوشی کو دلا په حدود شي دلا په احکام شي دلا احکام متیږي ولای چشم پوشی په نه کو انکار په چا باندې نه کو او مثال دیگه سری چې واقعا د په خدا شي زنه هو واقعا دي دلا په حدود باندې کوي هغه متوی دلا په حدود بل کړه تکسی سترګې بده پټوي ا دې مثال مثل کوم مثال دې کومې ده ایسه مو سفینه تن چې په کشتۍ باندې خلا سره وچولو لوند چاته و بوند چاته و په خلا سره وچولو چا چې مش په لوند شي چا چې بوند شي کنه فصار بعض في اسفلها زنا په لوند چاته څو ورسل وصار بعض في علاها وزر حلقه بوند چاته څو ورسل ایګه بوند چاته شو فكان الذي في اسفلها يمر بالماء الذين في اعلاها د هغه کسان چې په لومړي چار شي هغه یې برته روي په حلقه کې په پوس په چات باندې دا چې کله یې بروري نه پوس چاته وته جګېږي کنه اګه نه بیا کنه اګه بوکا کروتې کنه درې بوته ولا چوي در چې کوي کنه دا چې چې کوي کنه خو به دا یې باندې کې ټکېږي په حلقه باندې اړیکه به حل پرتی وي کنه په وسول کې ورکه ټکېږي او نه تنگ شول بیا تبر و خصفا صبر ته ورشي فجلا ينقل اسفل السفينه ته لګیا ده اکشتي د لون د تال کنه داغه بشا کوي چې دوی ته به ولون د خپل ځای برو خلی خدا او کوم کتاب دا ځکه چې ور وکي خدای به هو به کنه کشتي تر نه وځي کشتي به یې بنا ډاکا شي کنه درنا به شي کنه غر کبه کې فاتوه بیا بوند چاته په سروشي په کالو مارا کا صدر شوی دی تو کشتی که نکره قال تعزیتم بی تو سه منا تان وشتا ولا بدری من ما امو دی یبین خونه کړي یبین می ضرورت تا ا دې وجه نه مجبورن کړم زه خدای دې کلون دې کړم سلوای ورکړم دا صحیح هغه دا چې په ګناه شدید ده کنه لګیا ده کنه کشتی کنه دا خو ګناه ولا ده فان اخذوا على يديه کنه پوس خلک په لوس باندې ونیو چې ما کنه کنه فتن دل اکتاب فی نار دا کل می بیر تالی شی کر اکتاب کل می ته پیه بیر کل می تالی شی پټاک فیدخل فیها بیا به کنه ونی به په دې یش دا کل می خپل کل می به ونی په دې باندې به کنه می در کو په پښې په خېړي کته الحمار برحاو لکه ونن دې کنه ا دې خره ژاندر لکه هر چې د ژاندر ګرځوي په یوسونه په دې خره په دا ژاندر ګرځیدل دا څه به کنه په ګرځي په دې خپل کلمې باندې فایت مال لارې علیه جهنمین پر جامه شو چاوي جبات مشادو هم فیکون ای فلان ما شانو کا ستا جبا حال ته دات سکے علی سکون ته تامر بالمعروف وتنها عن المنکر تا غنوی چې مشه به مسلې کوي کنه مشه به امر معروف کو دې بدینه به دې منې کولی او میډا کړه ته په سخته باندې وسه کنه قال كنت چې امر بن معروف پاکي ستا او د بدیل من کوي ستا او یا به د بل خبره وي او لا یوشکن الله ان یمسالک عذابا من عنده یا قریب چلا به د خپل طرف نه پتو عذاب ورول شي ثم لا تدعنه دنا بعد به تاسو الله پاک نه سنت کې خدای د عذاب لره کې خدای د عذاب لره کې ولا استجاب لكم تاسو به رسول به قبلې نه دا لا پاک عذاب به کا اته در باندې خلیل ځکه چې تاسو یې کنه فرض جهاد به په دې ګناه باندې خواش و چې په خبر شو کنه په خواش پرا کېدو کارا کمن داسې لکه چې ته حاضر وي وعلي بکر اصدی قال یا ایه الناس انکم تکرون هذه الایته تو صدا یاد تر ویستا الټا مطلب نو خلیصه کنه چې یا ایه الذین آمنو علیکم انفسکم تو لازم شي د خپل نفس سره لا يدركم من ضل اذا اهتديتم چې هغه په هونګ ته خپل عذاب ډېر عام کوي دغه تا چې سکه کوی تا چې سکه په خاموش دي ساکتین دي رواه ابن ماجه او ترمذي وصححه وفي روايه ابي داود اذا راوا ظالما چې ظلم ویني فلم ياخذوا على يده بهغه پلوس کم تم کوي نه پلوس نه نسی او شکا یوم لبکابن قریب چلا په دې تکنو هند ته عذاب وروړي وشهره بوله ته بدو شمامل کوم یوم الفم بالمعاصي دا ته کوم نشي چې پښه ګونه کېږي سبا یک درونه على ان يغيروا په دې کدی راوي کچې تغیر په باندې کو خصوم لا یغیر او تغیر نه په باندې کو الا بلا خبر شته مګر قریب دو ايام من بكاب شراب كان هون تعذاب الولي وفي اخرى لو بلغت ابو داود سه ما من قوم يمن في بالمعاصي هم اكثر ممن يعملون و دا ډېر پیګه چانه چې څنګه عمل کو دا ډېر دي کنه او بیا باندې کول نو کو علا به کړ هله تعذاب وروري